بسم الله الرحمن الرحيم باب الاخلاص واحضار النيه في جميع الاعمال والاقوال والاحوال البارزه والخفيه امام نووي رحمت الله تعالی علیه په دې خپل کتاب ریاض الصالحین کې بابونه چې کم تړلې د دوستانو نو درې سوا او شپېتو بابونه دي دي ته بابونه د کال سو رزي دي نو باقي څه پاتې شول پانچ کنه اے پنځریا دا پنځه درې سو شپېتر دي ورته الله په دین په توحید او په سنت په لګول ټول لګا ته انو له ټول لګا یا ناشنا خبره د اول باب چې دین هغه باب الاخلاص دی او رستنه باب د باب ما اعد الله تعالی للمؤمنین فی الجنه دا خپل نقطې دی ورغه ته وایي دا کوم دی اخرنه باب د باب ما اعد الله تعالی للمؤمنین فی باب د په بیان دا چې الله تعالی تیار کړی دی ایماندار لپاره په جنت کې اشاره دی تا چې جنت ملاویږي په اخلاص باندې سمانه کا نو باب الاخلاص اول چې دن هغه باب الاخلاص او سړیا سړی چې اعمال کوي اقوال کوي افعال کوي او اخلاص سره د مقصود جنتی نه اخر کې ولا جنت ذکر کو او جنت ته چورسی یو ناشنا خبره بل کړی دا ناشنا کمال بل کړی قاری چې دا بسنګ کی ان شاء الله ابو شيخه ځکه چې دې ته دا حیران دي چې دا څنګه ختميږي زما په خیال زما په علم کې دا سلامان دی ورېدلی چې فلان کې مدرسه کې چې لري شارین ټول ختمي شو ها ماشاءالله بس جوړ کشر له د مشر په نقش قدم روان دي په کار دي ادا دې راته ویل ها څه کړه سره سره هندي ورته کړم سره ډیره خبره ده ها دي کاندو مسره ډیره خبره معلومه دا شو چې زمونږ د شيوخ په علم باندې ډیر مين شیخ الحدیث بوډا او سم کانز ولې ابل زما خان نه فطل رب وسره دی مجھے باشا ان شاء الله نه فتول رب نظم طرف برتوا مخا ایدا ان شاء الله فطور اخلاص چتوي هو عمل القلب دا د زړه عمل دی الذي لا مقصود فيه الا رضا الرب هغه چې هغه کې مقصود سیوا د رب د خوشحالو نه بل شي نه دا ارادي ته وایي او شریعت کې هغه اراده چې د فعل سره متصلي هغه اراده چې د فعل سره صحیح متصلي تاسو د غندف اراده کړې و نو د فعل سره متصل را روان شلی بیا را روان شي ویل کومه اراده چې د فعل سره متصلي او د نیت محل څه د زلوت نیت وی قصد القلب څه ته ویل قصد القلب دا په خله باندې دا نیت نه دی څه نه دی نیت قصد القلب ته وایي لیکن د دې پلسیانو شان لا زیاتې هم مکوي نیت قصد القلب ته وایي تلفظ بنیت چې څوک ثواب غنی نو دغه بدعت دی څه لکه پښتون شیخ لیکلی دی چې بیا دې سره اوره بدر کومه او که یو سړی دا تلفظ بنیت د پاره د موافقت د قلب وې د زلو دې ته بدعت مو وایي ها بدعت هغه څه ته وایي چې هغه کې سړی دوه خبرې پکې الاحداث والتدین چې نوې خلک دین ګڼي هغه څه کوي یې کې اوسېمن سیبم لګیا شوی تلفظ بنیت بدعت ته ما یا ما په پاسه لیکلو الاحداث والتدین نوې شي او دیني ګڼي ٹھیک نه ها مونږ هم دا وایو چې یو سړی په ځل کې دانشته چې د ماسپخین مسکم په خپل کا اسی وای چې سرور کا ته فرض مې وای کنه ان دې وشو دا وشو او زمونږ زیرونه دومره چې د ګنده شوي دي چې کزله کې وی او راوړه چې د جمعه ته نظر نم خبره وتی دا ته پته نه چې سلو ما الګا د پخله چې سوال زړه بد زه ته سوچ چې راګه دا وا انا تظلم برابر شي نیت پری برابر شي تیر په چې پخله وای لکه دې نه اوم دې نیت نه دی لکه دې وی او پخله دې چې دنا هغه ایسو نه وی او شو نیت دی پخله دې وې زله دې ته متوجي شو خبره برابر او په هر چیز کې درې نیتونه وکړي څو نیتونه وکړي یو بنیت د عبادت کوي یو بدات نیت کوي چې دا لله کوم او دریم د الله د حکم چې دنه امتثال کوم څه کوم امتثال د الله د حکم تابعداري کوم لکه او داس کوي یو بدا عبادت وکړي د الله درزا لپاره کمره کې مثال په تور باندې او ته ولې جوړوم چې هوا پکې راځي رڼا پکې راځي ٹھیک ته راځي او کدا نیت یو کو چې د بانګ आवाज پکې اورم د در تواز پکې اورم چا سره څوک ظلم کوي هغه پکې اورم خلاصو مې نو اخو نه دوه غاټي دیو یو دی خیر کول کو بل دی وکړو دې کنه نه رڼا به پکې مرাজি هوا به پکې مرাজি او ثواب دې پکې مرাজি دې باندې پېنه شو وای کنه دې باندې پېنه شو الله بنده اوچت عمل بې د خرابوالي د نیت د وجې نه هغه اس ثواب کې سړي ته ملاو نشي او وړي کوونه عمل بې او چې نیت کې به خیر الله بړي ثواب حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی وایي انا اغنى الشرکاء ان الشرك شریکول نه چې دنا هغه غره غنیمه ښا بیا وای من عمل عملا اشرک فيه ما ای غیری چا چې یو عمل کو ما سره په کې بل څوک شریک کړو ترکته و شرکو ترکته و شرکو و شرکو زه دې پرېدم سره د شرک نه دنا او تاسو ورسره ناغله اجر هغه نه ځان له اجر واړه ما ته نشي هرگز نه چې الله تعالی تا ویني د قربانو نه غوخه د قربانو نه ویني د قربانو لیکن نه چې الله تعالی ته اخلاص تاسو د زلونو نه جاهلیت کې دارس نو وی چې قرباني وکړه نو هغه ویني بیراړل بیت الله سره مخالي الله یا تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يناله اشاره دی خبره ته نقطه دی خبره نقطه پکې دا ده چې کوم قرباني په اخلاص سره نه نو دا اسی وینا دا او اسی غوخه دا لن ينال الله لحمو بس کدرې بندارا دی وکړه بندارا او د قران دې خې نکتی دي والبدن جعلنا لكم من شعائر الله سره دي فذكر اسم الله عليها صواب شي دا وین لازمه کې تنی تری چې د الله په دربار کې د دې چې دنیو قبولیت فصیب بیا نفس انده د زړه په خوشاله باندې کوي الګا زما غترز ملي چې تبعات کیها کتاب الوزیه او کتاب الذبائح په مخ کې وایي خلاص ترنا ان ظلم ثالثي وره کتاب الذبائح د شپه طرف کې لګان ها اره شاید مری ذکر راځي څه پتا نه نو دا کتاب الذبائح او کتاب الاضحیه دا اثر نمک کې الاضحیه مثلا خو یاد کړه یا دلته څه څه تاسو کوي تاسو اقرار والوي زما طرز دا دی د خال محترم چې نه می طرز راغست دی الله دې په عمر کې برکت دې تاسو نه کړی ناغا دا د اضحیه مسائل د اثر نمک کې ولې د اثر نمک څخه نبی دې څه مخې دیوال مخې دې غلا څه کنه تاسو خوشې دې خو چا خوشې دې دیوال مخې څوک دغه یادې دوبر یادې اکثر نرسته ته بیا راځي او صحیح مسائل مخکې د صحیح مسائل وایي چې سره بیا چی دا کله چې تاسو کې نو چې بیا د او نه بونه جوړای دا ماشاءالله ولګي دې وقال تعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله الله استفنيت خبردار کار کوي هغه عقیده چې تاسو بزرګونو کې دا کپټوي الله ایمان پټنګ او ناشنا نقطه ویل دا وې نسخه چې ده کنه دا په انشاء کې راځي څه کې راځي اخبارو کې نه راځي دا خبر دی الا ما فی السماوات ما فی الارض وان تدوا فی انفسکم تفوی حاصل